حربي کافر دې سره د مسلمانانو معاملات چې د مسلمان ملک تراسي نه زما قبل کړی وي نه امن اخستلې مسلمانانو معاملات بیا څه نس تا تکبیر التدری نو خبرې راوي تاسو چې د بل کافر سره مواسات موالات دا مدارات دا جایز دی که جایز نه دی بحث زمي دا زمي هغه چې د مسلمانانو ملک اوسي او مسلمانانو ته د اوسېدلو جزیه ورکړي مثل سپي قومیت مسلمانان ولور کې ملک یاد نه او دې ته ذمي وي او دا د خپل ذمي د کال یا د شپږو میاشتو ټیکس ورکړي مسلمانان دې ته ذمي وي یو مستعمل مستعمل هغه ته چې د مسلمانانو ملک راشي په اصطلاح په ویزه باندې او مسلمانانو ته چې تاسو مال امن راکړي اوس دې ته مستعمل وای دا به یو کال غالبا زیات کو مسلمان ملک نه دی کتیر ولې بیا به نو امان اخلي اوس یو زمي ده هغه زمکه واخیستل مسلمان یې واخیستل د زمینه واخیستل خو مشتری څوک واخی شي زمي او د هغه شفیع هم څه ده زمي ده آیا دا حق د شفیع خالی مسلمان ته حاصل ده او که دا زمي چې شفیع ده دا هم د بل زمي مشتری نه لکوایا ها د ځمکه په حق شفیع سره اخیستل شي نو زموږ مستعفه د خپل شریعت وای چې نه زمي لپاره هم حق د اخذ د شفیع شته ځکه دا اخذ د زمکه په شفیع باندې دا له قبيله د معاملات نه ده او معاملات کې زمیان د مسلمانانو سره مساوي دي تفهموا دا خو نفس مسله ورنه یاد شو دي دي کې مسله البته مرتد ده د مرتد پر حق د شوفي نشته مرتد له کافر د پر حق د شوفي نه وي د مرتد پر حق د شوفي او دا شانته وارث ته مرتد پر هم حق شفیع نشته کدا مرتد قتل شي او کمر شي او کدا الحرث ته وتختی په یو صورت کې هم د وارث لپاره حق شفیع په تور میراث نشته البته نوې شفیع وکړه نوې طلب وکړه وارثانو ته ټیک خو هغه لکه شفاع د مرتد دوه لپاره قابل اتباع نه تاسو ماشیل کلی مطالعه هم کړئ ان شاء الله ٹھیک شو نو اذا عشت نازمی چې کله واخلي یو زمي بخمر په شراب باندې او خنزیر یا په خنزیر باندې دا یو قاعده یا کشرته زمي مشتری واخی شي په هغه سیز باندې چې د دوه په مذهب کې حلال او زموږ مذهب کې لکه ناروا او نو بیا به موږ اعتبار د دوه د مذهب کوو ٹھیک شو یاره سمس او که په دسی او سیس باندې واخیستل چې په ټول ادیانو کې لکه ناروا نو بیا حق ته شفیع شفیع د پارستا خو سمن باغ سیز نور کې کوم چی چې الکه او مبه کې سمن واقع سره کې په مردار باندې چې واقع اوس په دې وخت کې لکه حق ته شفیع شتا ولیکن دا به ثابت نه سول ولی لکه دا به فاسد ده په مردار باندې چې به اسو شفاهم تاسو د سنت کې وای فإذا اشترى ذمي بخمر شراب وخنزير وشفيعها ذمي اوس چون کې خمر او خنزير دا دو په مذهب کې حلال دي جائز زموږ د دوه د مذهب لحاظ کو نو کلم چې شفیع لکوا دا مبيعه مشفوعه اخلي په شراب باندې په شراب څنګه کې لکه دا د مکیلات د موضوعات د قبيله دي دا د قبيله زوات الامثال دي په مثل به ورکړي شفیبه مثل هغه خمر ورکړي کوم خمر چې مشتری له کزمی باید ورکړي صحیح سره خبر ورسې ور باندې خلاص او د خنزیر به قیمت ورکړي د خنزیر رضاعت قیامونه نو سعی خنزیر نشي ورکول چې کوم الکه مشتری باید اور کړي نو شفیع به خنزیر قیمت ورکړي به قیمت ورکړي یا لکه موجود دي او متعذر دي په تعذر ها شرعي باندې لکه مسلمان لکه شراب پس دي نشو خوش مثلا تقصوه لأن هذا البيع دغه بيع د زمي چې په خمر په خنجر کړه وګوري دې صورت کې چې بای په خمر په خنجر راغلی ده د هغه وخت کې دا چې بای هم ذمہ وي او کبای مسلمان نو مسلمان خپل مبيعانه په خمر خرطول شنو الکه ها خنجر ما مخکې ما خبره تاسو ته هغه عام الکه معاملات په دې معاملات بای هم ذمہ وي نو موږ ویل ان هاذا البيع دغه بيع چې د دوه سیمینو په منځ کې راغلی دی چې یو ورته کور او دار ورکړی ده او بل ورته به تور سمن خمر خنزیر ورکړی مقزم بصحه دې باندې حکم کړی شوی په صحت باندې عند اهل ذمه عند اهل ذمه لا عند اهل الاصلاح مو خصوصي له مسلمان کې څه که موږ صحیح ورته بیا خو تقریر دی که د خمر د خنزیرو راغی دا خو د دوی احترام او هلاک چې خمر د خنزیر قابل احترام دی قابل اهانت نو ځکه به دلته تاسو ولګئ چې مقدم بسعه عند اهل ذمه لا عند اهل الاسلام فيما بينهم فمن نزميانو دا خو خبره خلاص چې بیا خو د دوه زميانو منځ کې صحیح شول ها چې بیا صحیح شول آیا په دې باندې حق ته شفیع مر مرتب ده چې زمي اخر تل کې حق ته شفیع شته کني سره بیا د مسلمان غیر بل زمي ده دې ته حق ته شفیع شته کنه دوی او حق صفته حق تشوفي دا ثابت تزمي له هم ولې ځکه چې حق تشوفي د عام مسلمان او زمي دواړو ولې لعموم النصوص حکم النصوص باندې لکوا ها چې صفه ثابت ده هغه کې تخصیص ته مسلمان نه ده شوی بلکې هغه الفاظ عام دي اوس مونږ چې اعتبار هم د الفاظ لا خصوص لکه اوس مثلا الک عام د مسلمان او زمي دواړو او بل دا ده چې دا زمیانو منځ کې چې بای او شول دا معامله ده او چې شفیع اخلي زمی دا هم معامله ده ولې موږ ویل شفیع د پشان د مشتری باندې او مشتری پشان ده بایع باندې دا هم معامله سره او معاملات کې چې کوم ده اکثر معاملات کې مسلمانان او زمیان دا مساوي دي په اعتبار د احکام سره شموله ته پوهیږئ والخمر لهم الخل لنا شراب دو څنګه د شل کې دي لکه سرکه مونږ څنګه سرکه مونږ څنګه حلال نه کنه یو څوک په سرکه باندې کور خرڅ کړي دا د زوات الامثال نه ده شفیع باندې کې څو غلا کوي سرکه به کوي مشتری بل خنزیر کشاب خنزیر په شان د ګډ دی لسونه لکه معزز د خلک یې اخلي لکه اختر له اذیه کوي ګډ مې ورته حلال کړی ابل څه بولی ا د ګډ نه ابل شي څه بولی کچو کای مې حلال کړی یا ده نه ستونه پی را کوی حال وخنجیر کشاب نفیاخذ اخل بالشفیف فی الاول بالمثل شغالک خمر ذکر ذوات الامثال نه وثاني او په خنزير صورت کې به شفيع خالي الکه دا مبيع بالقيمه په قیمت خنزير ځل خنزير زلاتل تيمم دا خلاص زمي په زمي باندې ځمکه خرڅ کړل بایا هم زمي ده مشتری هم زمي ده خو لیکن شفیع د دې دار مشترات او د دې دار مشفوع هغه مسلمان اوس د مسلمان په څه باندې اخی بیا د څه مسله نو سید د خنزیر په صورت کې خو ولا قیمت ورکړي د خمر په صورت کې وسه چل کې ځکه خمر خو د مسلمان په طرف کې نه دی تسلیم کولای شي نه بل چاته هم تسلیم کولای شي فجتنبوه ورنه لری شي ورنه لری شي اجتناب الکه او په تسلیم او تسلم کې اجتناب د اقتراب اعتراض مولانا چې قیمت د خمر د خنجر خو بدل د خمر د خنجر لکه څنګه چې مسلمان خمر د خنجرو مالک نشي جو تسلیم او تسلیم نشي کولای خو قیمت دې نشي ورکولای کنه اعلان کې دغه مسلمان قیمت ورکړي او د څه قیمت ورکړي الک مشتری د خمر یا خنزیر واو مسلمان د خمر د خنزیر قیمت نه ورکړي مسلمان د زمکي قیمت ورکړي یا د نس په پښتو پویږي یا د مسله مسلمان مؤمن چې په دې صورت کې لکه کوم قیمت ورکړي هغه د زمکه ورکړي هغه د زمکه په بدل کې ده د خمر خنزیر بدل کې خونه ده البته د قیمت مقدار الکوا هغه د قیمت خمر د خنزیر د معنی سمجھ کړه خبر تاسو ما شری اعتراض کړی دا جواب کړی دا شان څه نه کړ نه تاسو لیدل نه نه خره اما الخنزير فظاهر هر څه خنزير چې دا فریق خار د څه په ولا کې قیمت نه کنه نه ځواب کیمونه عندنا شرعا وعندهم فنز زمیان باندې عرفا وعادت وکذا الخمر دا کوم شراب شراب هم مونږ ویل چې کچرتا شفی قادر نشپ هغه ثمن باندې هغه قیمت باندې چې هغه قبیر زوات الامثال نو په سبب د تعذر شرعي په سبب د تعذر ها شرعاً اوسلک مسلمان باندې دا منع ده چې د خمر لکه بعینه تسلیم او تسلم کوي نه بل چاته تسلیمولای شي نه لکه د بل چاله لکه تسلیمولای شي پښتو پی کنه پی نو سلام د سره که خبر چې سره له بازار اورکوي نو اوس مسو ولا ورته کی یا رسول الله نو الان پوي خلاص وکذا الخبر لامتناع التسليم والتسلم د کمنه تسلیمول او تسلیمول ور تسلیمول وتسلم بل چانه تسلیمول حق د مسلمان کې ځکه مسلمان په دا جائز نه ده چې د ضامن سي د تسلیم د شراب په خپل ذمہ باندې یا د نس او دا ته جایز چې الک لازم کی قیمت الک لحق زمي کما فی الاستهلاک زمي الک شراب دی ورته واړه هلاک دي اوس پتا شراب لازم کی قیمت قیمت تشاد دې صورت کې هم فل شو فلتحق فيوصف ملحق شو دا خمر بغیر المثلی فغیر المثلی او غیر المثلی چې کله ثمن واقع شي مشتری باندې قیمت لازم دي دا هغه صورت چې شفیع خالص ذمي وي یا شفیع خالص مسلمان اوس هغه صورت ته هدايه مولا ذکر کوي چې دواړه جمع شي دو شفاعوي یو شفیع مسلمان او بل شفیع ذمي دې صورت کې مسلمان شي نو مسلمان د ذمي تابع کیږي چې په خنجر کې قیمت او په خمر کې لګ مشر او کبه لازم نه مسلمان تابع کی چې په ځوان کې به قیمت لازم موږ وایي چې نه کوم حکم چې په انفراد کې هغه حکم په اجتماع کې هم دی بیا د نسخ پوښ مسله باندې څنګه تفصیل ته کوي و ان کان شفیع مسلم وزمی اخذ المسلم وابق المسلمان نصفها نیم د دې مبيع او د دار بنسبه قیمت الخمر وزمی زمی به والی نصفها بنسبه مثل الخمر نسب دا مثل د خمر باندې اعتبار الباز بالکل اعتبار د باز نه چې شوم سمشکره له خبره کړه او په خنزیر کې هم د قصد له کوي حکم دی دا خاصه قیمت نیم قیمت به ور کیم قیمت بل ور خلا ولو اسلم جمی اخذها بنسبه قیمت الخمر واو دوی هلکه هغه شفاعت یو مسلمان ده او بل زمي او دوړو طلب مواصبت هم وکړو او طلب هم چې شهادت هم وکړو وشو مسله باندې خدا طلب خصومت نه مخکې مخکې چې قاضي د دوړو شفاعت لپاره حکم کړي مبيعي باندې کې د تاسو شوله زمي پکې اسلام راوړو چې شموله نو په طلب اشاعت او طلب معاتبت زمانه کې یو شفیع مسلمان بل شفیع جمی او په وخت د اخیستلو کې دواړه مسلمانان او مبيعا اخیستل شوی د په خمر باندې اوس د دې زمي چې کله په لبي مواسبت په لبي شارک او څه په لازم عین خمر څه عین خمر اوس چې اخص کوي ها دا عارف کوي څه ول ورته قیمت پوه شو مسله خو فرق راغی او حالان کې دا طلب خصومت دا بنا نه په طلب محاسبه طلب شهاد باندې پیل هغه پکار او دومن کې الکوي چې کوم دغه تناقض معلوم په طلب محاسبه طلب شهاد زمانه کې پسیمی باندې عین خمر زکه زوات الام صالح قبل نه او اوس په تصور کې مثال قیمت ولا ورته خوش مسله باندې نو موږ ولوي یو تا په خسرای کې دې زمي بد کار ښه کار وو نو د ته انعام ورکول پکار دي که سزا ورکول پکار دي اوس خو اسلام راوړل انعام ورکول پکار دي او د انعام ورکول صورت داله چې چلو مخکې عین خمر در باندې لازمو اوس مثل خمر ورکتا ته شو فصادت او کته چې نه اسلام دی لاړل طلب محاسبت طلب اشهاد او طلب خصومت من څه سره تناقض یو قسم په اعتبار د اعداد ثمن سره راغی هل تعین لازم ول ترک مثال زه خو مجزا ورته وکړ اسلام د وجه ثم ولا وکړ جزا ور وکړ اسلام د وجه نه اسلام مفتل حقوق د کلکه محق د حقوق محق نه مو وایي چې اوس په طریق الاولاد لپاره اسلام ته ورسېږي څه شي پوهېږي که نه پوهېږي اچھا خاله فلو اسلم زمي اخذها بنصف قيمه الخير خمر لاجل عجز عن تمليك الخمر رجعت عجز کېدلو په هیله د زمي دور مالک کولو د شرابو ان تمليك الخمر خپل مالک نه ګرځيږي او بل څوک هم مالک نشي جوړول لأن المسلم لا يملك الخمر بنفسه ولا يملك احد کته څه ته خود راغی موږ ته خو بد کار نه کړی هاي اسلام یې راغی معمولی خبره ومن اسلام يتعقد حقه په اسلام سره په کاله کې شفیع حق څه لکوي مو هغه مؤکد نور مضبوط شي او تی په اسلام سره ختمه کیسه اسلام دی پښتو په قال ان الاسلام حافظ آیات کې وامن لا مبطل الوضار اسلام حافظ ده لکه نه مسلمانانو د حقوق او اسلام دا د امن ضامن ده د جان او د مال او نه لکه مبطل او صعب ها شفیع چیرته تللی و غائب تللی و غائب چلیت تللی راغی دعوه د شفیع او تبلیغان هغه هغه نه راسي دي سنت چلیت د غدن روپی ډیر تللی کنه چلیت دلته زمونږ نه لګټولي و باسي واپس ویل کړي یا د نظر خره او چې دعوا د څوک د شفیع وکړه د خدای پاک شان خط اوس ګوري په بازار کې د کجورو موسم ختم تازه کجوري نه ملاوي اوس حالانکه دا کجوري د زوات الامثال قبل نه ولیکن اوس بازار کې به تور عادت ختم شوی دی موسم د کجور ختم ده د کجور موسم خود په دې په چلو کې ګرځي زیاد نه ده اوس به څه کېږي اوس سره کې قیمت تر ته وفي لازم دا هو قیمت په ولور کې لکه مشتری لازم کړه ځان پښتو پیلي نو نو دا تعذر د ذوات الامثال څو قسمه بی قیمت رتب و ان کان اگر که دا رتب تازه کجوری مثلیا کسا همدا شان ته دا دا حکم ده چې مسلمان به په قیمت د خمر باندې اخلي ځکه خمر دا متاثر د شرعن د مسلمان په حق کې دا تاسو له بل فصل ذکر کوي پښتو په یې کنه تاسو ته یاد ده اصل په مشفوع کې عدم تغییر په کار دار چې دا مشتری په دې دار مشفوع کې تغییر نه به زیادت کی ها نه به نقصان نه په پیل د ځان او نه په پیل د غیر چې سلام مسلم نو مخکې بیان د هغه دار مشفوعو چې هغه کې به تغییر نه کوي نه هغه بیان اوس اوس په بعد کې ډیر پاره مستقل با پکار چې کله د تغییر پکې کې تغییر او تجاید کوي کول بیا به څه کوي دا احکام فإذا بنى المشتري او غرسه ثم قضي للشفيع بالشفعه فهو بالخيار شفيع طلب مواصبت هم کړی دا طلب اشاره هم کړی دا په طلب خصومت کې تاخير راغی مشتری ویل چې مال لکه نه غواړي لکه نه غواړي او چې کله راغی قاضي د لپاره فیصله وکړل اوس څه کوي کی او دلته دوه څه دي شفیع چې دا د شفیع په ځمکه کې چې کوم د دوه حق یو نفس ځمکه شوله او یو پاغي کې را بلډینګ جوړول شو یو نفس ځمکه شوله بل پاغي کې دونو باغ جوړول اوس وې شفیع چې اخلي ځمکه خو باندې خو خپل حق او دا بلډینګ چې جوړ کړی دا شفیع ورته ویلي دی مشتری ته چې بلډینګ پکې جوړ او شفیع مشتری ته ویلي چې ته باغ پکې جوړ اوس په دې صورت کې بدای یا دواړه اخلي که دواړه اخلي څه چل وکړي نو دي کې درې مذهب یو مذهب زمونږ له احناف یو مذهب د امام ابو یوسف یو مذهب د امام شافعی رحمه الله تعالی تبارک کوم مذهب دا چې کچیرته د شفیع دا ځمکه مو اخیستله او دا بلډینګ او غرفه هم الکه له مشتری نه اخیستل نو په دې صورت کې با شفیع ثمن چې کوم د بایو د مشتری منځ کې د دار د پاره مقرر شي هغه به ولو کې ثمن به ولو کې قیمت نه ته ثمن البته د دې بلډینګ او د غرف د دې به قیمت ورکړي په کوم قیمت ورکی جوړ کله کې رنگ رنگ کور خو ویلاږي خدا سي محسوس کی ځکه سوره خخ کې لګیدل درې لکه دوی لکه خخ ته سوره قیمت ده پینځه سوره اوس په کې لګیدل الکه دوه ټاله څو دوه ټاله دې سوره قیمت دوه روپۍ مثال پته بیا نه نه او کنه نو د دې مقلوع قیمت په ولا ورکړي د دې چې دا بلډینګ ویلاز د خلوه میله پښتو پی بیا څه مسله دا یو صورت ته شفیع لپاره نظر په مقابل کې به ثمن ورکي د بلډینګ او د باغ په مقابل کې به قیمت ول ورکي خو د ولاد نه لړم یا درست اصلا خوش مسله او که چېرته خو خوا دوم صورت دا شفیع مشتری ته وایي چې زه بس دا کور درنه غواړم د ځمکه چې کومه ده د دې هغه سمن ده په درکو چې کوم تاو بایو مشتری من کوم عقد کوم سمن باندې شوی پاتې شو له بلډینګ دا نه غواړه نه مې ونی پکار بلډینګ دم د بیا خو کاګه ولې د هم له بیا خو کاګه زخ په له زور ورک له زور ورک په له زور ورک خدای دې خطرای وختونه په نه دا دوه اختیارات بیا د نس دا زمونږ د امام ابو حنیفه او د حضرت امام محمد رحمهم الله امام ابو یوسف صفوی رحمه الله هغه چې نه اختیار دې د لپاره نو مونږ وایو اختیار دې شفیع لپاره بین الاخذ وبين التكليف بالقلعه بين التكليف ها بالقلعه دا دوه اختیار دي اجمالي خبره امام ابو یوسف فرمایي دوه اختیار دي یو اختیار هغه د اخذ ده په دې کې موږ سره موافق دوم اختیار دا چې الګ اختیار د هغه قلع اختیار تکلیف بالقلع الشفیر په نس چې مشترک چې زمکه خالق ما زمکه راپره دا به شو په خیالي زمکه او بلډینګ او باغ به ټول اخلي که بیا نه اخلي خالي زمکه واړي او بلډینګ او باغ نه واړي دا د دا لپاره حق نشته چې مشتری ته وایي چې مړ باغ دې وړه ونی دې همړه او بلډینګ دې همړه ماته زمکه پاره کړې بل شو په پری بل شو پری نو ګواکری امام ابي سب رحم الله مذهب باندې اختیار شو په لپاره بین الاخذ لکه بشفعه والارکه تاخل ټول به علي کنا خو ټول به پرېږدي ټیک شو مله زما کوم پرېږدي بلډینګ به هم پرېږدي ولې به هم پرېږدي یا له خما خو نه څه یا دا د امام ابو یوسف امام شافعي وی رحمه الله درې اختیارات کتنے اختیار ہے بھائی صاحب تین اختیار الگ حاصل ہے یہ الگ شفیع کے لیے پښتون په یو لور ختم شو اردو کا اول دار کا اخلي زمکا بولډین باب دا به ټول اخلي البته زمکا با په سمون باندې اخلي او د باغ او د دیغه به قیمت ورکړي دوم الکوه دا ده چې کای نه علي نو بیا به نه زمک اخلي او نه به ها بلډینګ اخلي شوفه د ترک البته دریم اختیار دا هم ستا شفیع لپاره چې دا مشتری د مکلف کې پدې باندې چې ما تزمکه فارغه کا ما تزمکه فارغه کا خو لیکن د د پاره دا اختیار ته چې زمکه فارغه کی خو لیکن چې کله د دا درې لکه خخت اوس پینې دا چې کوم اخیستلو د دې قیمت لس لکو چې کله رنګ قیمت یې سود 15 لک نو دا شفیع 15 لک روپیه وته کوي قاتل خلاص بیا بزمک ورته پاره وقيمة البناء والغرس وإن شاء كلف المشتري قلعه فيأخذ الأرض فارغة وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يكلف القلعة على كذا أنه دا شفي لا يكلف نبا مجبري شفي مشتري القلعة تقسیم نشته چې نیم عالم او نیم وقال الشافعي رحمه الله وقال شا... وبه قال الشافعي او په دې قول امام سبحان امام شافعي قول کړی دا الا ان عنده مگر دوره خبره ده بشک په مذهب دی امام شافعي له هوستل شفي د پاره ها اي خلا اي يقلع اي يكلف بالقلع چې تکلیف څه باندې ورکی بالقلع چې را د زمکه ما ته فارغه ته دې کور ته رنګ ونه دې وباس خو لیکن موږ مذهب داو چې په دې مکلف چې لکه تکلیف بالقلع او په شفیع باندې قیمت لازم نه ده امام شافعي چې دا څومره نقصان ورته ورغی مخکې دې ټول په لسور پیسې لګېدلې په دې خخت باندې او په اوس په باندې لس لګ اوس چړن کې اوس بازار کې څو باندې خرڅي پنځه لګ د پنځه لګ تاوان وو چې دا زیادت چې د مشتری طرف نه راغلی دی په دې زیادت کې ظالم ده او که غیر ظالم نو موږ ګورو د زیادت د تصرف په حق الغیر ظالم او د غیر ظالم هغه چې څوک په خپل ملک تصرف کوي نو غیر ظالم ده چې د بل په ملک تصرف کوي نو ظالم ده نو قانون دا چې د ظالم د ظلم اثر باغه په دوه باندې تاوان سوي تدو به تاوان ولي کول پردي زمکه کورونه جوړو او دا مشتری د زمکه مالک ته کنه وخت جوړولو د دې بلډینګ او د باغ مالک ته د خپل ملک تصرف کوي او په خپل ملک تصرف کول دا ظلم نه ده د شنه د ظلم نه دی ظالم نه ده چې ظالم نه ظالم قابل د جزا نه ده نه جزا نه ده نو موږ وایو چې یا به ټول اخلي چې د تاوان رانشي یا به ټول اخلي او یا به ټول پرې کوي وش مثلا انه محط دا علکه مشتری چې دا حق باندې دا ولی ليس بالظالم في البناء ليس ظالم کو جوړولو کې نه دا ولی انه دا مشتری بنا جوړ کلو دا بلډینګ علا پدې باندې چې ان دار د ازمکا ملکه دا ملک الکه د مشتری دا کما لو بنا فی ما لا شفعه فی کې سره کوټ وو کې پاګی چې شفیع حق چا پاره نه او تکلیف بالقلع او دا مکلف کول په وستلو باندې من احکام العدوان دا له احکام د ظلم نه ده دا ظلم حکمي چې ظالم په قلع لکوي ها باندې مجبوره او دا مشتری ظالم نه ده چې ظالم نه مجبور بالقلع خو شي مثلا نشي په دا څه مثلا الحمدلله امام ابو یوسف دې لپاره جزئیات ذکر کړي مکی سنانه دا محمد الیاس استاد دې چې کوم نه زمونږ دی اسامه استاد تزمکه هبه نو د تواهب وای او دې اسامه ته موهوب له وای او زمکه ته موهوب وای دا چې دو طیبه ته دې قبضه ور باندې لاله د اسامه اسامه پر اسمه کې بلډینګ جوړ کړ نو مسجد الک مفت کې اسمه کې ملا وسو باغ په کې جوړ کړ د امرتان مسجد الک امرتان بخور پښتون او چې کله الیاس وکتل چې او هو دا خو زما په اسمه کې بلډینګ جوړ کړ او دا خو بازار دغه ځای تر اورسېدل اوس خو زما ډېر قیامت وسوله تیرې سره په هبه کې په تعالو جو کوم ما ته مو له هو افس تر شموله نو امام نو په دې وخت کې کدی ورنه عالیه زمکه خو په مفته کې د تورسي خو د دې بنا او د دې غرس به څو ورته ورکړي قیمت او کوي چې نه ما تخپل زمکه فارغه کا او ته خپل بلډینګ ونه سره وړه موهوب له ته ویل دا جائز نه یا چې علي موهوب له سره نه زیادته ملک واهب علي وهم له چې کوم موهبه چې کوم د ځمکه اخو اسم مستقي وته ملای شي او کوم چې بلډینګ دا وبنا دا هغه قیمت دا نشته چې لکه اسامه ته دا بلډینګ ونی پاتې شو د ځمکه ونه وای که بیا د څه چل کی بیا حق د جنس د په خپل سبب رجوع کله کړو موهوب له واحد خوش مسله والمستلام شرع فاتح دی اسامه د محمد الیاس نه زما کوا شرا پاسې ده او مشتری خوشاله چې خزمه کوم واخیستل او د په حاله بلډینګ پکې جوړ کړ باغ پکې جوړ اوس قانون د شریعت دار چې دا بیا فاسده واجب الازاله ده واجب الفسخ ده اوس په فسخ کې او د فسخ صورت دار چې دا مبيعه به بايع ته واپس کیږي او بايع به ثمن واپس کیږي مشتری اوس چې دا بايع د دنه د ازمک اخلي اوس په ځمکه خو دې مستعمل بلډینګ جوړ کړي باغ جوړ کړي نو اوس به دې چې کوم ده دې مشتری ته هغه سمنه واپس کړي قیمت ته بنا او قیمت ته غلط مو واپس کړي او کدا نه کوي بیا بل سره دا غواړي نه نو سره به دا بیا مبيعات کومه دا به غواړي دا به ته ورپات یا به اخص کوي یا به سکی دا شمنه کوي دا هلکه به چې څنګه را واپس کا بلډینګ او بلار ځان سره وره دا دا حق نشته دا دا شانت په دې شوفي کې دا صورت دا څه مثلا شو په ور دا امام ابو یوسف نه خپل مصطلح شرافات او همدا په شانت یو بل دی زورور قیاس کوي دې مشتری په دې ځمکه باندې غنم وکړل سره به مواصلت ته نبی شاد شوی شفیع طرف او قاضي فیصله ته د پاره کړی نه ده مشتری په سره محکمه کې حریص ده غنم ور باندې وکړل او د غنم شنو ویلار دي قاضي فیصله وکړه د شفیع لپاره اوس دې کې مسله دا ده چې دا شفیع اخلي د زمکه قیمت به هم ورته ورکړي د غنمو قیمت به هم او دا امام ابو حنیفه امام محمد هم وایي رحمه الله او کنه شفیع به انتظار کوي سبکی انتظار وکي سو پوری چې لکه دا غنم در یبل وخت راشي او مشتری غنم په خپل باندې اوري به په خپل طبيعت عظمت ته تفاره خو په دې وخت اخر د شفیع کې وا شفیع دا مشتری پر نه مجبورې چې دا شنه غنم اوري ما تزمه کړته تعریف شفیع نو رسېدي بابا الحمدلله او که او کما اذا زرع المشتري شکل فصل او کریم مشتري فإنه شان دار لا يكلف نبا مجبور شفي عليك مشتري القلا فقرابان وهذا تعدم ایجاب د قلې وجوب د قیمت بنا او د غرض تا حکم ثابت تا نو په دې کې ضرر چاته شو جزاکم دوم ضرر دا ده چې مونږه مشتری ته وایو چې مشتری دا شفیع د اسمته غواړي بلډینګ او بنا لري او اصل اسمه کې نه ځخ کوله زور ورک نو چاته تاواز مشتری اوس په موږ وګور چې یاره کوم یو تاوان ضرر قوي ده او کوم تاوان ضعیف ده کوم چې قوي وي هغې نه به اعتبار ورکو دفع د هغې ضرر به او کوم چې ضعیف ده هغه ضرر په حکم د کل عدم کې وبولو او دفع ته به ضرورت پیدا خوص پر قوت او د ذوق معیار څه ده کچیرتا یو ضرر راغی چې یو سړی نه غوښتل چې دا تیز د وکم خو دې ضرر تحمل وک سره د عوضه څه عوضه دا ضرر دا خو ضعیف حیا لاله کې یو چاته ضرر ورسېدل هغه ضرر غوښتل نه ضرر څوک غواړي وړ ضرر نه غواړي خو یو جهان موجود نو نه دا سره قوي مونږ چې وکتل چې قیمت هم لازم کا د بنا او د غرس شفیع باندې یقینا شفیع نه غواړي څنګه نه ولا خالص غواړي زما کا غواړي خو بیا موږ ور باندې لازم دا ته ضرر ده خدا کمزور دی ولې د پیسې مفت لاړي قیمت که په مقابل کې خپل بلډینګ ورته ملاو او خپل د امرستانو باغ ولا څه شي ملاو دې تکلیفه او بیا الک مشقته آرام سره بخطف خطف کې واړی ناس دی لکه رسول الله یا رسول البته مشتری ته چې موږ وایي چې یا چې د خالص مکه غواړي بلډینګ او بنیاد غواړي دا د بیخ نه اوباس دا هغه بلډینګ هم لاړل ونی به هم سکی کټ او د دې تاوان په مقابل کې دې مفتي چا څه عوض ورکړ مخکې لکه سور باندې لس لکه لګېدلې اوس کوس کې مسول پنځه لکه مثال او پنځه لکه مو کوی څه مت لازم وو په څه باندې شفي باندې چې نه لازم وو دلته دوه ضرر رااله یو ضرر سره عوض ده بل ضرر بلا عوض ده ضرر بلا عوض ده څه لکه وای ها خوی ده د دې د په پکار او د څه سبب داله چې موږ شفي ته وای چې سمکا او بنا او بلډینګ به ټول علي او کنالي شوفه پرې چې شفیع لپاره دوه اختیارات یا اخذ ده یا تکلیف بالقلعه د دې څه دلیل اے مولا دا مشتری چې ده د تم سزا ورکول پکار دي سزا ورکول پکار دی ځکه چې دې شفیع طلب مواصبت وکړه طلب شهادت وکړه وینن د کسبا ده د غمال د زرغون شاده تاسو پښتو پی ته چې د طلب محاسبه هم وکړه او طلب اشاره هم وکړه او کنن د کسبا ده د غمال د زرغون شاده د شفیع ماما ده او بیا دیم کرا ولاله بلډینګونه پکې جوړي او یا نو ته الکه د بل چا په حق کې ټیک ته ملک ته ده خو د دې مل سره د بل چا حق تعلق نیول کنه ریول نو ملک قویه ده که ملک ضعیفه ده ضعیفه ده یا ده او بیا چې د چا حق ده هغه دې په دې باندې مسلط نه راګرځول چې فکر ماده ته اجازه ورکور پکې جوړ کړي یا باغ پکې جوړ یا دنس نو اگر که د میز په دی بل طرف حق مضبوط تا یا دنس نو دا د سلف نه بل چا په ملک کې تاسو کړي تصرف کړي او ظلم دې کړي نو الکه د ظلم سزا چې ورکول هغه پکار دي شفیع ته موږ سزا او وبا تعالی کوي ولې دې مبارک کور دې مړاله کوي سامان شاته واچو خاطر سره وي او او ظاهر روایت انه دا مستری چې دا بنا کور جوړ کړی او باغ جوړ کړی په محل په یو ځای کې تعلق تعلق نور به په محل پر حق یو حق او حق څنګه حق ده متاكد مضبوط حق ده بحيث لا يقول المستبيع على اسقاطه للغير غير او من غير تسليط غير مسرت تولو من جهة من لجهة هذا الشفينة له تودي شفينة فارغ الحق حق هذا خبرنا ده نو فیون قصو نو دا بنا او غرق دا په ما کړی شي دا څه شي ما کړی شي کوشش مثلا اوس حق ته ترجیح حاصل دی د په ملک باندې پښتو په یوه کې کنه په یوه هلي لپاره چې ته جزئیه شته په او کراهن ينقذ بناء المرتهن راهین چاته وایي طالب الدین طالب دین چې قرض له چانه ور بیا سره راهین وایي مرتهین چاته وایي چې چاله دین ورکی څه شو راهین هغه وی چې زمکه ورکی مرتهین هغه وی چې په زمکه قبضه راشي بالفاظ فکر راهین هغه څه کوي چې په پیسو باندې قبضه راشي او مرتین هغه په وی چې هغه پیسو په مقابل کې به تور رهن پسم کې باندې قبضه راشي اوس په دې صورت کې په دې ځمکه کې ملک د راهین ده په حق متعاقد مضبوط هغه د مرتهین ده مرتهن لار چلی ته چتلا نه نه چې لږ و مې استته دا لږ ډیره زمانہ کې بخار و مې استته راهین راویلا سره کې په جسمه کې کور ته جوړ دی جوړ کور یا رسول الله او یا پکې بلډینګ جوړ کړ د بچو ادمي ته وختو پیږي کمره او ته جوړول پکار دي حق نه مرتهین چراغ یتا د خدای بیړه غرق یو روپۍ ته تر اکړی نه اوس په زمکه کې لکه تصرف کړی د بریډینګ په کې جوړ کړی باغ په کې جوړ کړی اوس په دې سو کې د راهین ملک ده خو د مرتهن سره حق یا څه مسله شریعت وایي چې دې مرتهن ته حق دې شته سو پر ادا د دین راهین نه کړي چې دا کونه ور باندې ډنګ او دا باغ مور باندې ډنګ ولی اگر کدا غمی په داسې یو محل کې تصرف په دی راهن چې هغه پورې حق در مرتهن تعلق نه ولایدا او حق متعاقد او مضبوطه کراهن دا تصمک ازمته باندې اول هم بیا دا مرهون د مرتهن اخیستل نسو پرې رضا نه درسه خطر پیږي نو دی وجنه د دې صورت کې مداله چې مشتری ټیک ته ملک ده ده لیکن حق د بل چا ور پورې مضبوط تعلق کوم د نیولې یا د نس اواغي په مسلط هم نه کړی نو اذا کراهم اذا بنا فی المرهون هذا او دا ماتول د بلډینګ او دونو دا حکم ثابت لأن حقه أقوى من المشتري من حق المشتري او د دې شفیع خالی حق ده وای کنه د شفیع خالی حق ده او د مشتری ملک او حق دواړه عجیب خبره شفیع حق ده ترجیح ورکه او د مشتری ملک او حق ترجیح نه ورکه او بیا مجبرې په دې باندې اوس الک کور ولې وبا مشتری حاج شفیع حق مخ دی وای او کړه ټیک یو طرف ته دوه چیز دی بل طرف ته ٹھیک سمجه د د شفیع د مشتری ملک دا او حق او د شفیع حق دا سره د قوت او د قوت اثر دا لري ملاها چې خامخا حق لکه ها شفیع مقدمي مشتری بیا د نس کله شفیع حق مالک مقدم نه بیا ولې د مشتری لازمه کې په شفیع باندې لکوي علي قال کې شفیع ورسته د لکه مشتری ها مخکې کنه دا تاسو ته خص عليك امين خل لان هذا دا حکم عليك دا قرعه بنا لا اكثر انا كنت وهذا دا نقض وقلع دا ثابت لان حقه حق عليك ويد دي کتباس چې کوم دی لکه وایا دا مشتری د شفیع اقوال من حق المشتری دلیل استدلال انه دا حق الک د شفیع دا مقدم د حق د مشتری باندې د مساوات بین الحقین نشتا چې موږ ترجیح په زیادت تصرف باندې ورکو ترجیح خو علی چې کله فی مساوات چې توای چې یو تډیر ضرر ده بل ته کم ضرر ده د دفع د ضرر اعلی کو په تحمل له ضرر سره ادنا ته دا خو هغه وخت چې کله مساوات ترجیح به نه مساوات د کله سره مساوات شته حق د شفیع قوی ده هغه ته ترجیح بالکل په ذات کې لکه یا حج لري زما تر ترجیح ته ضرورت نشته څه وڅ شي وګنه په یو ذاتیاتی یو عوارض